په جواب کې ورته پلار وویل زویا دا خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په ازار پسې در پسې شي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته او هم داسې بکیږي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستا رب با تا د خپل کار د پاره خوخ کړي او تا ته به د خبرو حقیقت ته د رسیدلو چل وخی او په تا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سي پوره کړي لکه څنګه چې د دین مخ کې هغه ستا په بزرګانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې خپل نعمت پوره کړي دي دا قصه داسې شروع کیږي چې د هغو رونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د د رور دواړه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات خوښ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی یا دې مونږه خپل زوی جوړ کړو په دې طریقه مونږه د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معامله باندې د پوهېدلو د پاره د تعلیم ورکولو انتظام وکړو الله خپل کار خامخا پوره کوي د کمی خزی په کور کې چې هغه وو هغه د دوی سره د مینتو پستې خبرې شروع کړې او یو ورځی دروازه بند کړې او وی ویل چې راځه یوسف ورته وویل په الله پوری پناه غواړم زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم داسې ظالمان هیچری خلاصې نشي مونده هغه د ده طرف ته وړاندې شوه او یوسف هم د هغې طرف ته وړاندې کېدو که چېرې د خپل رب دلیلې لیدلې نه وی. داسې وشو دپاره د دې چې مونږ د ده نه بدي او بې حیايي لرې کړو. په حقیقت کې هغه زمونږ په غوره بندګانو کې وو. داغه په لیدو سره خزي زر وویل څه سزا ده داغه سړي چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دې نه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دی کړی شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي قال هي راودتني عن نفسي او داغوی د پاره تکیه دار مجلس ولګو او په میلمستیا کې د هرې خزي مخې ته یو یو چاړه کې خودله بیا عین په هغه وخت کې کله چې هغوی د خوراک د پاره میوه پرې کولې هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخې ته راوځه کله چې داغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناسا په چغې کړې هاشا لله یعنی پاکی دا الله لرا دا سړی خو انسان نه دی دا خو یو بزرګه فرښته ده صاغرين د عزیز خزي اویل اومولیدو دا دی هغه سړی چې د دې په حق له تاسو په ما پوری خبري جوړولې بشکا ما کوشش کړی وو چې دې په ما عاشق شي کو دې بچ پاتې شو کو دې زما خبره نه مني نو قید بکری شي یوسف علی السلام اویل اے زما ربا قید می د هغه کار په نسبت ډیر خوښ دی کم چې دوی زمانه غواړي او کچری تا د دوی مکرونه زمانه من نکړل نو زه به د دوی په دام کې اونخلم او په جاهلانو کې بشمار شم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن یوسف ورته وویل دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي دا غې د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه وخیم دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ته راکړی دی واقعا دا ده چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دی دا چې په الله ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی ده زمونږ دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بل چا بندگان کړی نه یو لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي اے د جیل ملګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی تاسو چې هغه پرېګ دی او د بل چا بندگی کوئ نو هغه خو بس تش یو سو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورله ایخي دي الله دا غوی د پاره څه سند نه دی نازل کړي د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بل چا د پاره نشته دا غو حکم دی چې به داغونه د بل چا بندگی مکوي دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده هو اکثر خلق پوهیږي نه یا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا یو ورځ بادشاه وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې اوو سربې غواګانې دي چې اوو ټپې غواګانې خوري او د غلې اوو شنو وګي دي او نور وو وګي وچ اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخی کو تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ نو بادشاہ داغه خزونه تپوس کړو په هغه وخت کې تاسو ته سو معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف د عاشق کولو کوشش کړي وو ټولو په جمع وویل هاشا لله پاکی دا الله لرا مونږ خو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزو وویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو په دې طریقه مونږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام د پاره د اقتدار لار هواره کړه هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت پکاو او د نیکانو خلکو بدله چې دې خلکو د غلې کم قیمت ادا کړی دی هغه پټ د دوی په سامان کې کېږدی دا کار یوسف علیه السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال وپیژني یا به د دې سخاوت احسانمن شي او شاید چې بیا واپس راشي د دې په لیدو سره هغوی چغې کړې بابا جی نور مونږ څه غواړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی بس اوس به مونږ ځو او د خپل بال بچ دپاره به غله راوړو د خپل رور حفاظت به هم کوو او د یو اوښ بار به هم زیات راوړو دومره غله به په اسانۍ سره زیاته شي فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل پلار ورته وویل زه د هرگز تاسو سره نه لګم تر سوچ تاسو د الله په نوم زما سره وعده و نکړئ چې دی به مال ضرور واپس راولای بغیر د دینه چې تاسو چرته گیر شئ بیا یې ورته وویل ای زما بچو د مصر د بادشاهۍ ځای ته په یوه دروازه مه ورننوځئ بلکې په مختلفو دروازو ورننوځئ لیکن زه د الله د حکم نه تاسو نشم بچ کولی د هغه نه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي په هغه باندې زما بروسه ده او څوک چې بروسه کوي نو هم په هغه دي کوي پس داغه یوسف علی السلام د خپل رور نه مخ کې داغوی د بارونو تلاشي شروع کړه بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سیز راوستو په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه داغه دا کار نه و چې د بادشاه په دین یعنی د مصر د بادشاهي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې مونږ چې د چا درجه او چتول غواړو یوسف علی السلام دا غوی دا خبره پزړه تیر کړه حقیقت یې غوی تخکار نه کړو پس په خلای دومره قدر لا اویل چې تاسو ډیر خراب خلک یې زما په مخ کې چې په ما باندې کم الزام تاسو لګوي داغه حقیقت الله خپې جنې پاوی کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه اوویل تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې سو واده غستلی ده او د دې نمخ کې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې دي هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو زه د دې ځای نه هرګز نه ځم چې تر څو پوري زما پلار ما ته اجازه را نه کړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا قطعت عيناه من الحزن فهو كظيم بیا دا غوی د طرف نه مخ واړو او کیناستو او وی ویل چې هاي یوسفه او هغه پزړه دننه غم تیرو او د ډیر غمه هغه ویل زه د خپلې پریشانای او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نکوم او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه یې يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله بیا چې کله زیری والا راغې نو هغه د یوسف علی السلام قمیص د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچو او په هغه ساعت په سترګو کې نظر واپس راغې نو هغه بیا ویل نو ما تاسو ته نو ویلی زه د الله د طرف نه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پې نه پوهېږئ بیا چې کله هغوی ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والوی ته وویل ځئ اوس ښار ته ننوځئ که د الله خوښه وي نو په امن کې به اوسېږئ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې بے اختیار په سجده ټیټ شول یوسف علی السلام اویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کم چې ما مخکې لیدلې وو زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو دا هو احسان دی چې هغه زو د قید خانه نه راوستم او تاسو د سیران راوستای او زما سره یو ځای کړی حال دا چې شیطان زما او زما درونو په منځ کې فساد اچولی وو حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کوي بشکا هغه خپوها او حکمت والا دی اے زما ربا تا مالا حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته د رسیدلو پوه او خودلا اے د زمکی او د اسمان خالقا هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرست دی زما خاتمه په اسلام باندې وکړي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړي وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اے نبی صلی الله علیه وسلم دا قصه د غیب دا خبرونو نه ده چې مونږ یې تا ته د وحی په ذریعہ درلېګو کنه نو ته خو په هغه وخت کې نه وې کله چې د یوسف رونو په خپلو کې په اتفاق سره سازش کړي وو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې چې مونږ کم پیغمبران لېګلی وو هغه هم ټول انسانان وو او هم د دې کلو اوسیدونکو وو او هم هغه ته به مونږه وحی لېګله آیا ولی دا خلک پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر رانغه او خلکو یې خبره نه اوریدله ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامید شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو بیا چې کله داسې موقع راشي نو زمونږ دا قاعده ده چې مونږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو نه خو زمونږ عذاب دا څه چې په قران کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوی خبرې نه دي بلکې چې کم کتابونه د دنه مخ کې راغلي دي دا داغه تصدیق دی او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی